ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دو کدا لاندې ده دا د سورته بقره دوی مېسا شروع شوی و په دې کې بیان د قران د نظام خلافت خلافت کبرا زکا ول عیسی کې بیان دعوت ال الكتاب قران ته دعوتو نو د دوی مې عیسی کې اوس د قران نظام یعنی خلافت بیانو پای کې پنځه خبرې وي اول تهذیب الاخلاق دویم تدویری منزل دریم په سیاست مدنی کې ملګری سلورم ملکداری او پنځم خلافت کبرا تهذیب الاخلاق پنځه اخلاق او امور بیان کړ دا هغه د فرد د اصلاح پنځه امور دي چې د فرد اصلاح سره هم تعلق لري او د معاشره او نظام د بهتره او درستګۍ سره هم تعلق لري ځکه بنیادی اخلاق او امور د صورت سر کې درې ویلو ایمان بې اقامت الصلات بې انفاق بې خودل تدا کم پینځه د تهذیب الاخلاق چېونو دا غدي چې د معاشره درست معاشره او درست نظام د پاره څنګه افراد پکاري نو چې کله د دې پینځو خبرو محنت په وشو داغه اثرات خکار شونو بس دا معاشره ملک او نظام بدرس وي دویم بیا تدویر منزلو منزل کورم دیو وسرا معاشرم ده هغه مضمون شروع شوه ان فی خلق السماوات والارض تدویری منزل کې تقریبا و مسائل او امور اول امر کسب رزق او د کسب رزق اصول اصول د کسب رزق یا ذرائع د کسب رزق ذرائع هغه زرایه په دې آیات کې بیان کړي چې الله رب العزت په دې ځمکه کې خزاني موجود دي او الله انسان له عقل امر کړي خپل خداداد عقل او صلاحیت په ذریعه غور او فکر دی د دې خزانو نه فائدہ وای او پای باندې تفصیل وش دویم بیا دویمه مسله صرف صرف خرج خرج به څنګه نو خرج چی ورکړه الله کړی دا نو خرج بم د الله د وینا مطابقی او خرج زکه ضروری دی چې انسان وګټله نو دا مطلب نه چې دی با صرف پزان لګی بلکې د دبا متعلقین وی سماج او سوسایټه معاشره کې به غریب غربای په هغوی باندې به لګوي خو د لګولو طریقه څه ده د لګولو طریقه دا ده د صرف چې د 21 رکو کې دا دویمه مسله وه او محللات او محرمات هغه بیانول محللات سری محرمات یعنی ممنوعات سری نو د محللات او محرمات او بیان دې د پاره وکړو صرف چې کوي خرج کوي لګول کوي نو حلالو کې لګوي حرامو کې ملګوي او په دې باندې پرون تفصیل شوی دا خلک دي چې کور او ماشه کې بستا وسره واسطه او ورسره فرایض او حقوق هم بیانې ځکه چې کور او معاشره د اهل منزل دي نو د چا به حقوقي او د چا به فرایض ابا دا کول غواړي دا مو ویلو معاشره ستویل کېده درو خبرو آداب خدا حقوق او فرایض دو قسمه کنه یو حقوق د الله او دیم حقوق د عبادی نو بده کې حقوق د الله بیان دی او حقوق د عبادو دا مخ کې من امن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین دا حقوق دی خدای چا د الله حقوق الله دی او دا وروسته وات المال علی حوی ذوی القربا یتاما مساکین ابن سبیل سائلین دا سری حقوق العباد ته اشاره او دا مخکې مو ویلیو چې وګوره تهذیب الاخلاق کې سو خول دا سه اخلاق خول چې په یاد د یاد الهی سبق وته پړاو چې الله یادي ذکر سره الله سره تعلق جوړ شي او قاعده دا ده چې انسان سونه مخ کیږي ترقی کوي نو په د باندې فرایض حقوق زیاتی اوس یو سړی د تهذیب الاخلاق فرض خو پوره ک اخلاق خدا دې فرض صحیح شي خو بیا نه کو کی مونږ ویلو نکانه دو شو اوس په د خزینه نفقه دا فریضه رااله د اوس فریضه شو کړه نو غټل وکي ناغلته سبيان ک کسب او بیا چې وګټله پیسې لاس تراله نو اوس وسکه یې صرف خرج کول کوي ځکه چې خامخا د د اقارب خپل خپلوان وي ماشه کې به غریب مسکینی دای حقوق وادا کول غواړي دا مطلب نه چې سړی غټي او بس خپل سټي بلکې متعلقین هم شته دغه خبرګیریم ضروری ده دا دیو جن حدیث کې مرادی نبی علی السلام دا ویلو دبل خبرګيري وکه پدې کې نبی علی السلام فرمایلیو یو سړی کور کې خوروا پخی سپخی کنه سالن نو خیر دې دې ورکه یو پیاله وزیاتې واچ نو ځکه نور څه وس نه کیږي نو یو پیاله خوروا خو گاونډي لور کی نو دا خودنه وا مطلب به زده ټول باس نه دا معلومه شو چې د انسان ذمہ داری دا ده چې حقوق اللام پوره کی او حقوق العباد هم پوره کی کم فرایض په د باندې دي هغه ذمہ داری سرته ورسه علاوه منزل یعنی کور او معاشره درستی او بس په دې روکو کې مو وې تعین د اهل منزل هم شوه دی ذوی القربا یا تامه ده اهل منزل ستا چې معاشره کې او کور کې وسره واسطه او د حقوق او فرایض بیان هم ده ا حقوق برایز کله خالص د عقیدی دی چې داغه تعلق چا سره ده بالله ده هغه د تعلق بالله د بار دی امن امن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین داش او صدادی چې هغه تعلق بالمخلوق دی لکه وات المال الله بی ذوی القربا د دې تعلق مخلوق سره شي دارنګ واقام صلوات زکا دا اعمال خالصم د تعلق بالله د پاره اول موفون بعهدهم وی دا مشترک د دې تعلق بالخالقم دی او تعلق بالمخلوق عهد د الله پوره کو د مخلوق د دې تعلق بالله تعلق بالله څنګه د جهاد جهاد فی سبیل الله کنه نو د جهاد تعلق د باس فی سبیل الله الله سره تعلق شو او کله د باس او جهاد تعلق بالمخلوق می مخلوق سره څنګه جهاد د الله د پاره کوي نو دا د الله حق او کله په د مخلوق د طرف نه حق غیلم جهاد کوي لکه هغه حدیث کې راځي من قتل دون ماله فهو شهید وره دا خپل عزت مال له بچو لپاره مړ شو نظام سره وی شهید نو په د دې باس دوه حیثیت شو یو جنگ د تعلق باللی او دویم جنگ د تعلق بالمخلوق می نه کوم خالق او مخلوق دواړه راغی او کله چې دا حقوق فرایض بیان کړل او تعین د اهل منزل یو کو نور پسې اولایک الذین صدقوا اولایک هم المتقون دا مؤمن صادق او متقی خدا کلی دا مخکې کارونو کی کنه مخکې کارونه سری تعلق بالخالق هم درسته او تعلق بالمخلوق هم درست نو دا څه شو صدقو او دا څه شو متقون چې دا دواړه تعلقونه د ددرس او سیوی نو بهرحال دا د دغه مسائلونه سویمه مسله و دا تدبیر منزل درېما تعین د اهل منزل او بیان د حقوق او فرایض بس حاصل داو چې معاشره کې کور کې ژوند تیرې نو پیجنې با چې زما تعلق چا سره یې متعلقین به پیجن تعلق ستا واسطه چا سره راځي ځکه چې سو پورې تا متعلقین نه پیجندلی نو تر هغه پورې حق نه ادا کی تا ته دا پته نشته چې حقدار څوک دی نو حقدار به پیجن متعلقین به پیجن اچھا دیو پیجندل نو دویم نمبر بس حقوق ادا کیږي نو هغه حقوق دلته د الله مخلو د بندگانو مخ حقوق الله شو حقوق العباد شو او ما مخکې ویلیو چې معاشره د سنوم ده د دروشینو آداب دي فرایز دي او حقوق بس دا چې ادا شي کور کې معاشره کې بس کور او معاشره درسته شو نو په دې اعتبار دا څه شو تدبیر منزل سره تعلق لري فوجداری څه ته وایي تعبیر ته داسې وکي قانون د جرم او سزا جرم او سزا دام دا تدبیری منزل قانون دی مساله دا څنګه اداسي چوغره کور او معاشره کې سړی ژوند تیرې کنا نو خامخا با د جرم او سزا سره قانون لري کور کې دی ولینی هو د جرم او سزا قانون وي وجدای چې په کم کور کې د جرم او سزا والا قانون نه نو دا کور سميږي نه درواني سړی غلطی کوي چې دا غلطه روکتام وشي مشره روکتام کوي کنه معاشره کې کیږي چې د معاشره مشر هغه روکتام وکړي د توي قانون دا جرم او سزا او د توي فوجداري فوجداري مطلب یعنی سزاګانې د س هغه جرمونه چې هغه د بدن سره تعلق لري بدني او دویم هغه ایت دیوانی و یغه قانون رسو را روان دا مالیاتو سره تعلق لري د مال سره ناغه قانون دیوانی دی او دا قانون فوجداری دی د مالیاتو متعلق قانون او دا سزاګانو متعلق قانون د سزاګانو د جرم سزا چی دی ته فوجداری وای په دې عدالتونو کې انګلیش کې د دې فرق دی سوی وتا یو ته کریمینل لا وای کریمینل دا پلان کې وی کریمینل سړی دی مطلب مجرم دی مجرم د چاته تکلیف رسولی دی، وال ټکولي کړي دي، دا یې کړي دي، دا یې کړي دي وغیره قتل یې کړی کریمینل او دویم سوی سیول سیول عامی دا دیوانی دا هغه سره تعلق لري دیوانی یعنی مالی قوانین دای نو بهر حال هغه په یو مثال ویلې ده قصاص نور خو هم قانوني هر جرم او سزا او دیوانی نظام یا دیوانی قانون اپ د آیت نمبر 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترکا خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین دا څه شو فوج دا دیوانیش مالیاتی قانون دا دو قوانین دلته بیانې فوجداری او دیوانی د معاشره سره ما تعلق ده ولی که په معاشره کې د جرم سزا قانون نه کور کې نه باس پرس نه یا د مالیاتو سره نظام نه نو بیا کور او معاشره خرابي دی له قانون پکاري نظام بوله پکاري کور کې مشر شتا خو لیکن باس پرس نه کوي نو دا کور وانه دا خبره اوس ار سړی اداره دا کور دی ار سړی بس خپل کوي وز بیا خو اداره ملک سره شو کور سره شو خراب شو مشر بې سو اصول بې مشر کشر به معلومی بیا دا غ مشر کشر د وجه نه با کارونه تقسیمی ها دارن که سو غلطی کوي نو د غلطه با سزای که سزانی باس پورس بی ولی دا سی غلط کار کوي پلار دی زوی غلط کار کوي سو وطن وای خو کوروان شو زوی سټه موته او د شپې سټه مراغه او چا سر کې ناستو یو قران را لې تلاوت کوي بل غانې بجانې اوري لکه د کور سیستم نظام برابر نه دی نو د کور د سمې د پاره بسی قانون فوجداری وي یعنی مطلب قانون د جرم او سزا وي او که سزا نه ځکه چې خو بیا قوت نافذه غواړي نو پلار او مشر خو د خپل وس مطابق سزا ورکول شي کنه کشر دی دوالو دی کله تی سپېړو وځي وی وی دبوي کی غوسپیو کی نو په دې سره هغه نظام کنټرول او کدا نو بس کوروان شي بیا خو خزه چې په کوم زیزی به زوی چې په کوم ته لور چې په کوم اتلات کور بس الکه سیستم نظام نشتا د روټه ټایم دی سړی راغې روټه خونه د پخولې یو خزوی ما وی دا باغه پخ کی بلې دا باغه پخ کی بس لاړ روان شي سه نظام نشته تقسیمه کار نشته او کشته بیا ته گرف نشته ولی دا نو دې سره کورس شي روان شي نو دا ډیر عام قانون ویل دی خدلته په مثال د قصاص ویل دی نه یو مثال دی د فوجدارې او مطلب دا دی چې کور کې او معاشره کې بسی د جرم او سزا نظامی باس پورس وي دیو جنا چې هغه کور او معاشره کنټرول شي ځکه د انسان فطرت دا دی چې په د باندې आवाज ني د باندې قانون ني د قانون گرفت ني دنه باس پرس نکیږي نو بس به د خپل مخش او چې د خپل مخش کور محله علاقہ اداره کله وطن لاړ راغی خراب شي نو دا یو بنیادی شي چې دا قانون به خامخا به باس پرس به او په دې باندې ما مثال بیا دا قصاص ویلې نو دا قصاص باندې کسړې سوجو کی نو دا خو چا سره تعلق لري تدویر منزل سر خو نه دی او سیاست مدنی دی اصل نه دا سره قانون د سیاست مدنی دی قصاص حکومت نافذ کوي او جاری کوي خو لیکن د فوجدارې په بنیاد د فوجدارې یو قانون دی نو په دې بنیاد دلته راوړل شوی دی ورنه قصاص خو کورګینی خو بهر حال مقصدی شی سره جرم او سزا جرم سزا او دلته مثال وی لکه وګوره قصاص ده قصاص واغسته شو نو معاشره کنټرول شو که قصاص وانه غسته شو سزا مجرم د ملو نشوا نه مجرم سبا له دوا درې لس قتل کوي نو معاشره د بدامنه شکار شو او کو د دې جرم سزا وا بس بیا به قتل او قتال دا کنټرول شي لکه سیندی سی عبد التوی وی دا د تمام ادیانو په دې اتفاق ده چې مطلب داسې قانون وای چې پای کې باسپورس وي جرم او سزای لکه فوجداری او فوجداری کې مقصد سی د ظالم او مظلوم منس کې مساوات قائمول برابرواله مساوات مساوات په دې طریقه کنه چې د ظالم زیاته او که تعدی وکړه نو دقه سي دلا سزا مو سور کول پکار علاوه د دې مظلوم زړه یخشي او د دې بدلی دو صورت دي یا خو قصاص ته یا دیت ته نو قصاص ما شي بیا دای کا مقام دیت شي نو دا دو خبرې شوې چې بدلبي د مظلوم او ظالم منس کې مساوات په دې طریقې نو مساوات څنګه راغی دیرا پاسه دا غرور وجه نو داغه زندگی ختم کړه داغه زندګی واغسته دای د خاندان فرد کم ک نو شریعت وی اوس به قصاصی د دې مساوات بدای چې اوس به د دغه سړی دا جان غستل غواړي نو چې جان واغس نو مساوات راغې او د دې مظلوم زړه یخ شو کینه ختم شوه او که چرته دا قصاص وانه غستې شي نو د خو مغه دا بدلی او د انتقام په جذبه کې نو معاشره به خراب شي او خراب څنګه شي یا به د مظلومی بدل بنی شي غسته نو اخر یا بدای چې نظام به ولا بدل نه لري نو که نظام بدل نه لري نو هم با د غیر قانوني تلاسه چي او که چرته د قانون چلیدل نی او قانون خپل کار نه کوي نو خلک و مجبور کی چې قانون لاس کې بیا وایي او دا مسله دا خو هغه بل طرف کې وایو چې دا مفسرین لیکلي تفسیر قرطبي و غیره چې قصاص نافذ کول کار د چي د ریاست هیڅ سړی په خپل را پاسي او قصاص نافذ کی قصاص دا د ریاست قوت نافذه ولا پکاري نو قوت نافذه حکومت سره یا به اخلي اوس کو حکومت دا فریضه نه ادا کوي نو خلک به بیا څه کوي قانون لاس کوي او بیا خامخا ویا لکه ز خپل بدل علم تا روانه غش کنه ابا علي نو چې د خپل علي نو د به مساوات نشي کوله نقصان به پیدا شي څنګه مساوات دیو قاتل پریدی ورګوي د سر سړی ته وجنم مساوات نش دا ځکه شریعت دا نظام تاوالک دی باندې انصاف نشي کول مساوات نشي نو زمونږ به پښتنو کې څه کوي قتل یو کړي او ورګه د سر سړی ته وجنو نو دا مساوات شو قصاص سره پاره مساوات ته پاره دا مساوات نشو ظلم شو نو د زیاته مخ کې هغه ظالم او سوک ظالم شو دی ظالم شو نو دغه مقصدی ورکه چې مساوات قائم شي بهرحال دغه خبره د فوجدارې په دې نظام کې به تور مثال قصاص ویل دي او بیا وی ولکم فی القصاص حیاتن قصاص نسیندی سه مراد مساوات تدا سره ولکم فی المساوات حیاتن په دې مساوات کې حیات ده مساوات نینو بیا هم حیات نه ده ولی ما وی چې قاتل نه وجلې شو د قانون لاس کې واغس قانون انصافونو کو دلې بدل وانه غشته به قانون لاس کې لی قانون چې د کله لاس کې والی نه دی با دا قاتل پځه بل سړی رانی سی وجنی با نو چې بلې اونی و او اوجه مساوات قائم نشو چې مساوات قائم نشو ایه اوس غوسه کړل اول د مظلوم اوس څوک مظلوم شو هغه مظلوم شو نه بی بیا ګرځي د پسې ورګه د ته وجنو او دی پسې د نو بس یو سلسله بچایي شي مساوات رانه چې مساوات رانه نو حیات رانه خلکو جنونه محفوظ نشو د خلکو سرونه محفوظ نشو او په دې قصاص یعنی مساوات چې کله نظام شته وغوالی نو په دې کې بیا سکیږي په دې کې بیا حیات بس مساوات او شو خلق پارام شو نو بهر حال دغه ته قران حیات ویل دی اپ دې سراغه هغه دروس شي د معاشره غ نظام او سیستم برابر شي بهرحال لعلکم تتقون دا لعلکم تتقون دې د پاروي چې دا مساوات کله قائم شي نو تاسو کې به تقوا راشي څه مطلب تقوا دا مطلب لعلکم تتقون چې کله د بنده حق ادا شو نو د الله سره هم تعلق صحیح شي تقوا دا الله حقیقت نه خدا الله دا حق تقوا په سبانه تفریق را د بنده حق پورا کولو سره مساوات راغې کله چې د بنده تعلق صحیح شي بنده سره نو بیا د الله تعلق هم درستی لعلکم تتقون بنیادی شوی دار په دې باندې سیندی سے مثال ویل مطلب دا دی چې تعلق بالمخلوق ټیک کولو سره تعلق بالخالق ټیک کی دا حقوق العباد ته اشاره او اهمیت تعالیکم تتقون دا قصاص غستو سره وی تقوا را ده څه مطلب ها یعنی حقوق العباد حق ادا کولو سره حقوق الله ادا کی دیو جن تقوا لره مونږ د الله حق کله ادا کوو د مخلوق نه ادا کوو نو معاشره خراب شوه نو زمونږ د اخیاري جوړي الله سره هم تعلق جوړ شنه الله سره نه جوړي سو پورې چې د مخلوق حق ادا شي ویني نو لعلکم تتقون بیا به سیندی سے مثال وای یو ګور کنه حدیثو کې نه وراغله چې د مخلوق تعلق سمول یا خرابولو سره په دې باندې د الله د تعلق سمیدل او خرابېدل دي هغه دوا حدیث تاسو ویلي حدیث کتابونو کې کني مشکات کې خویلي ویلي اداوا چې یو خزه پښو ساتلې وا او هغه پښوې تړلې وا خپل مل خوراک نه ورکاو او آزاد پرې خوستم نه چې د ځمکې حشرات وغیرہ خوړلې وي نو په دې حالت کې هغه پیشو مړشوا نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام اخذ چرته بوتلا جهنم ته ولی مخلوق سره تعلق خراب شو نو الله سره خراب شو جهنم ته لاړ او یو بل مثال نبی علی السلام ویلو چې یو فاحشه خزوا مسلمان او خو فاحشه وا په خوانو امتونو کې یو سپیولی ده چې د کوی په غاړه باندې پزمکه باندې جبرا کاږي خټه باندې دا تیرې دا پوشو دا خدا سپې جوړې تګې ده وی کتل ډولچه نه وا نو خپل پړای را رويستا موزه او خپل لوپټه پورې وتړله او کویته ښکته کړو به پیروي سپیله ورک بیا چې کله مړ شوا نو نبی علی السلام فرمای الله په دې جنت ته بوتلا مخلوق سره تعلق صحیح شو ها الله سره صحیح شو دلالکم تتقون وی دې د پاره حالانکه بیان د څه شروع دی د قصاص قصاص کې سو حقوق العباد خو حقوق العباد ادا شو نو لعلکم تتقون الله سره به تعلق سم شي دا بنیادی خبره خدا د معاشره خبره شروع وي نو په معاشره کې حقوق العباد خبره او د حقوق الله خبره مخ کې شوی وي دلته د جرم او د سزا خبره وکړه بس لنډه دا چې مړه مونږ سوي او تاسو اسلام میں اصل مساوات ہے یا عدل ہے خبره هونه کوم دا خو د قصاص خبره موکړه چې د قصاص کې څه شی د مساوا ارزه مساوات ني ارزه کې ها مساوات ارزه کې ني چې ارزه کې د مساوات شي کار څه کې مساوات شي نو دا د سره د فطرت نه خلاف ده بیا خو خزه او سړی مساوات نه ده غریب او مالدار مساوات نه ده نو مساوات خپل ځای کی او عدل خپل ځای کی نو زمون دین اسلام کې هم مساوات ته هم عدل ده خدار ځای خپل ځای ده وای شو په خبره باندې نو بهر حال دا خو د جرم او د سزا قانون فوجداری چې دا به ضروری وي چې کله جرم او سزا والا قانون په کور کې معاشره کې ملک کې وو نو دا به د امن او امان کور نظام بسئی دارنګ دا قانوني دیوانی یعنی مالیاتی قوانین اغا دادا چې کور کې معاشره کې با د مالیاتو نظام درستول غواړي ځکه عام طور کور او معاشره په څه خرابي اداوی چې د مالیاتو نظام صحیح نه نو د مال په غیر منصفانه تقسیم سره کور کې معاشره کې عمل کې نظام خرابي مسلې پیدا کی مفتی شفیع صاحب معرف القرآن کې یو ځای کې لیکلي دي چه تاسو وګورئ څومره معاشره کې جنگ جګړه فسادات دي دای بنیاد دو خبرې دي یا خزه ده او یا مال تاسو ورپسې ولټوي شاته چې شرط کې سونه دي عدالتونو و غیره مسلې نو سي یا مال ده او یا خزه ځکه نبی عليه السلام کلا فتنه د امت مال یاد یو کله سي یاد خزه یاد دی اسباب دی غټ نو د مال نه فسادات جوړ شي دا زموږ د معاشرو کې ګوره دا مسلې دي کنه عدالتونو کې کیسونه شروع وي غر نکنه چرتا د جیداد مسله شروع ده نو سی کړه وزي مغه عدالت تزي راځي او هغه مسلې نه حل کی نو دغه ته عام اصطلاح کې مسوي دیوانی کیس نو خلک خان دی دیوانی کیس ته وای چې خلک دیوانه کوي ځکه دیوانه کوي چې 70 80 سال 50 سال کیس روان دی خو مسله حل نشوه دا د انګريز په لعنتی قانون کې دا سړي ښا اسلام کې دا سړي نشته اغا انسان سګي د اسلام نظام کې دادی چې هغه زر فیصله کوي کیسونه زر ختمي اوګدای نه انګريز قانون کې اوګدای وختونه په لګي د دغه نظام پر نقصاناتو کې یو نقصان دام دی چې بر وخت حق نه ورک بر وخت فیصله نه کی د مالیاتو حالاتو ګره دیوانی کې سونه کا سونه دي 70 80 سال کیس روان دی حل نش نکې شروع کړو او کړوسی چلی دا دیوانی ته په دې دیوانی نه وای ښا دیوان عربي لفظ دی دیوان څه ته وای د حکومت غ رجستر نو دا ما مخکې ویلو چې وګوره سي مافس خانه مې ویلې وا علوم القرآن کې مافس خانه کې تمام کاغذات موجودي نو د زمکو د کاغذاتو د لیندین د سوی دیوان وای نو ځکه د مالیاتی لین دین او عدالتي مسائل ته بیا سوي لیکي دیوانی یعنی مالیاتی قانون مالیاتی قانون د زمکو د مال او د یو بل باندې دا اوې داوي دې ته دیوانی وای مالیاتی ویل کی نو دا به ضروری وي نو دا خبره وا چې کور کې هم او بار معاشره کې لکه ستا مثلا بچی دی یو بچی لا نور کې او بل ور کې نو کور څه شو روانش یا زموږ د پښتنو زویل ور کوي او لور له حق نه ور کوي ظلمش د هری بیا خزلا دا لور لا میراث نه ور کوي زوی لا ور کوي او بیا باندې سکي بیا غیره می جهیز کو رسمی کار جهیز می ولوک نو لکه جهیز بسی د سولا کوي او حق سو د کروڑو وي نو بهر حال دا مالیاتی بیت دالی دا مسئله کور کې جوړي دغه رنګ خزرا د اخراجات کی ستا واسطه نه ورکه نو کور بروان شي کنه اخر به دا خزه کومه پورې دا چې اخر باغه بغاوت کوي نو کچرتا آزاد خزه وو غیرتی نه ونو تختی با ځان لو بل پیدا کوي او کچرتا غیرتمن خزه وا نو چې بار نشیتل نو تا سر خو به خله اچي کنه نو هر وخت به ټینشنی جنگ جګړې به کور کې نو دا اوس د مال د وجنه او د بخل کنجوزه د وجنه څه پیدا شوه کور کې مسلې پیدا شي دا غرم بچیم کوي کله کله بچی تا دا غدا اخراجات د د وس مطابق نه ملاوي ناوی راشه د پلان ځان خلاصول غواړي چې مخې نه لري شي چې زموږ اختیار شي دا مسلې بیا پیدا شي نو دا مسلې دا مالیاتو نه پیدا کی نو دا تدویر منزل په مسلو کې دیوانی دی لروړ مالیاتی چې د مال تقسیم سيو کې حقدارو ته حق ورکه سوره وسی وس نه زیات نه دا مطلب نه چې خزا یا بچي د وس نه زیات مطالبه شروع کی خاونه دروازه مثلا 0 روپے ګټي او دا وای چې نه مالا با 2000 راکې مثلا نو دا سینا خو لیکن دا چې مالیات پي نظام به درستی کمالیاتی نظام نو صحیح کور کې مسلې پیدا کیږي معاشره کې مسلې پیدا کیږي نو دیوانی قوانین مالیاتی قوانین به دا ډېر واقعات شته دا یو مرګری ما ته خبره کوله دا زه اکثر کوم دا وی یو ډېر خ صاحب جیداد او جاگیردار خاندانو نو زویله با خرچنه ورکو نو ځوانان خو خامخا جامه غواړي کپړه غواړي پیزار غواړي نو هغه وایی نه ورکولې پیسې پلار نه غوستې وی چې بوټان اخلم چرته دا زړه واقعا نه ورکوته تکړه شزان لوګټه خو صاحب جیداد خلک سرمایه دار نو هغه الک بیا ځان دی ریلوی پاټلې باندې ریل تا چولیو نو مرشو خودکشي کړو او ځان سره جیب کې خط خو چې زما پلار دومره صاحب جیدا سرمایدار دی خو ما ته به جامو کپړو له پیسې غوستې وسه ونی را کول نه اخر ما خودکشي وکړه کور کور خراب شي نو دی وجنه تا بنیادی شي چې د وس مطابق بس کی کور مالیاتی نظام سمي حقدار له حق ور کول غواړي او دغه رنگ معاشره کې نو دا د مالیاتو خبره وکړو ګورو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن نو الوصیت للوالدین مسله د وصیت وروړي د خدای سو وصیت خیر مال د په بطور مثال وروړو چې حقدارو ته د حق ملوش نو البا د کور او د معاشري زندگی په احسن طریقه سره تیری بیا به سیندی سه علمی باز دلته کړي یو خبره چی یاره دا آیات مفسرین منسوخ وای نو دا زموږ د حضرت صاحب په نظم منسوخ نه دی او د سیندی صاحب په نظم هم منسوخ نه دی حضرت صاحب بل توجیه کوي د بل توجیه او توجیه به تیا دی ابلا ابا بل کې به وایو چې نه یاد خدا سه سیندی صاحب دا وایو چې هغه ترس کې ترس کو بیا به توجیه کو خدا دا دا وایو هندي سه وای دا آیت منسوخ نه دی اگر چې مفسرین وته منسوخ ویل دي بلکې دا معمول به دی وګوروي قران وای الوصیت للوالدین والاقربین الوصیت للوالدین وصیت دی والدین له اوکی وی والدین اصل کې دوه قسم دي یو مسلم دي دویم غیر مسلم دي مسلم او غیر مسلم نو د مسلم او غیر مسلم دواړو والدینو نان نفقه خرچه بچا ده پزوی ده کپلار مور کافرم دی خرچه به بچي فزامونی د کفر د وجنه دنیاوی خرچه په دینه بندي ځکه قران بل ځای کې وایي وصاحبهما فی الدنیا معروفه کان خدا وصیت خبره والے وکړه په ژوند کې خو به د غیر مسلم صحیح والدینو خرچي د مسلممي د غیر مسلمي هو چې کله د ملکیږي نو مسلم والدین لپاره د وصیت ضرورت نشته ولی نشته ولی نشته میراث کې حصہ ده او لا وصیتا لوارثن کنه وارث پر وصیت نه نو سیندی سوی دا اصل کې غیر مسلم والدین یادای چې داغه میراث کې حق نشتا او په ژوند خرچه په دوا اوس مری او د دې والدینو د پاره سنینی چې را ده با سچل کیږي نو ای د پاره د وصیتو کی چې زما د ایمان له دوله دوی لور کې چې دی په خپل اخراجات چلے نو دا اصل کې غیر مسلم یاد نو منسوخ شو نشو او به په دې تفصیل کړی د سیندی صاحب چې ګوره ډیر قرآنی آیاتونه داسې دي چې هغه په یو مصداق سره منسوخي او په بل مصداق سره سي غیر منسوخ اوس والدین چې مسلم شي نو آیات څه شو د وصیت په اعتبار والدین ولا سره منسوخ دي او چې غیر مسلم شي نو سره په بازه ها اعتبار او مصداق سره څه شو غیر منسوخ شو او دا وی وی نسخه ولې راولې عمر زموږ د حضرت صاحب او د شاه صاحب خبره کوي ځکه زموږ حضرت صاحب هم د شاه صاحب نه نسخه کې هغه د اثر غسته دی او د شاه صاحب د نسخه په رائے باندې روان دی او سیندی صاحب هم بلکې سیندی صاحب خو دونه سخت متاثر دی د شاه صاحب نه شاه ولی الله ماده سي دی او تر څو پورې چې وسړي شاه صاحب ني مطالعه کړي او شاه صاحب باندې نه پويږي او وي زه داوا کوم دا سړی په قران نشي پوي دی وي زه په قران پويګم او سیندی نه دی ویلې او کې دې نش خپل وې ځکه په قران پوي شوم وې کله په قران پوي شوم مې یو مختصر واقعا مې لوا چې خپل استاد شیخ الهند مې وې چیرې تفسیرونه مبصرونه مې وکتل خو قران په مقصد پوي نه شوم یو تفسیری دا لفظ دا سره او د دې دا لغت کې معنا دا دا پکې فقہی مسله دا خو پکې دا صرفي او نحوی تحقیق ته او دا بلاغت ته دا د قران حسن خوشو د تفسیر خو مقصد نشو مقصد خو جدا شي چې دا صورت وایسه دا مقصد سره د انسانیت ته پیغام سره نو د دې شي پسې ګرځید ناغه په کبیر کې میلاو شو نو ورته په ابن کثیر کې میلاو شو نو استاد ته می وی شیخ الهند نه را له اتقان راکا امه وکړه خو نه کوي دې کې نشته ولی اکی علوم القرآن خو مقصد د قرآن خو بګینو نو یو ورځ بیا ورلم ناغا ما وته به وی خون نه کوي مقصد ته نه رسم وی دا سه لاس کړه ماره تا ورکوټه رساله روزي دا وره وی ما چې استاد را کوله خو مې استاد ما چې ما غټ غټ کتابونو زه مطمئن نکړم دا رساله و ما سم مطمئن کی خو زوام غش هغه الفوز الكبير د شاه صاحب اچ مې وکړ چې څنګه مطالعه شروع کړه وې زه د قران په مقصد باندې پویدل شروع شو چې قران سوي قران مقصد باندې شاه صاحب خبرې نو زمون شيوخ هم د شاه صاحب په دې منهج په تفسیر کې روان دي او د نسخ حواله سره هم دا وی دغه رائے ده کم چې د شاه صاحب او دغه سي بیا وای چې ما ته د جلاوطنۍ کې ځکه 22 سال جلاوطن نه کابل کې دی بیا روس ته تللی دی روس نه ترکی ته تللی دی جرمني ته تللی دی بیا واپس سعودي ته راغلی نو بیا وې ما چې کله دا سفر سیاسی حالاتو پای کې خو مصروف هم ډیر او چې کله زلک فارغ شوم او اریشمی رومال تحریک ختم شو او زلک په آرام کې نه سم مطالعه تا نو ما شاه صاحب مطالعه شروع او قران ما د شاه صاحب د علوم په تناظر کې وکړه نو زه په قران پوه شوم نه دا اوس چې سوي منو دا د شاه صاحب د مطالعه نه بعد په قران کې ویم لکه دا منهج اصل پاغه بنا ده ډېر سخت داوا کوي نه پوي کوم سړي شاه صاحب نه کوي قران باندې نه پوي په شاه صاحب نه پوي په قران نه پوي دیو جن داغه طریقه داوا چې شاګردانو ته به د قران د درس سره حجت الله البالغه پڑھاوله چې دام نه کتلې په دین د چې کله مکه کې وکړه نو د بشاګردانو ته تفسیر هم خود او حجت الله به هم خو دواړه وی دا لازم ملزوم دي شیخ القران پنځپیر رحم الله ته مکه کې قران هم ویلو او حجت الله دی ویل دا التا ولی دا شرط چې حجت الله بوي بغیر حجت الله نه قران چاته نه خیم نو دی بیا شاګردانو کې امرا روانه وا لاهوري سه بمدا سه کولم به قران خودم به حجت الله قاسمی سه وو او هم قران خودم با حجت الله زما استاد دی د سیندی سه وو د حجت الله د دې منهج ناغا خبره کولا غوي وی مون قاسمی سه بلړو حیدرآباد ته سند دا د سیندی سه شاګردو 2004 کې وفات شو دا شیخ عارف صاحب خلاصه لیکلې ده کنه نظم الدرر دا خلاصه اصل د قاسمی صاحب ده دا د سیندی صاحب برایراس شاګردو دا شیخ عارف صاحب د قاسمی صاحب نه حاصله کړو نه یې باندې بیا څه کار کړی دی وفات نه بعد زوی طاهر مولوی صاحب دا بیا چاپ کړ نو بهر حال دا قاسمی صاحب نو هغه زمونږ شیخ صاحب خبره کوله وای زه ولا لاړم نو مونږ وته وی چې مونږ درس کوو چې حجت الله بوای قاسمی حجت الله نه بغیر او یې راته وی د طب یو کتاب راوې ز طب دا کتاب بمرانه وای وی چې موږ ته چې موږ طب لنی وراغله او ډیر کریکو سیندی سم کریکو نو شاګردان داسې لګ مزاج نه کریکو تیزو وی قاسم صاحب ته چې خزه نه خم وی ماغه مرګری ته چې ور کارم خراب کو یار خو یو رساله ودا بم ته ویلې وکنه خو بهر حال وی بیا ورلو بیا مته چې نزی بس وایو نو بیا هم ته وی بیا وی چې تب زکه خو چې د مولیان بیا سباله خلکو ته محتاج نه نو تب هم وسره و نو بهر حال حجت الله دا سیندی صاحب خبره مکوله نو سیندی صاحب وی چې کلمه د شاه صاحب مطالعه وکړه نو د شاه صاحب د مطالعه په تناظر کې ما قران وکتونو ما نا قران خلکو ته پیش کو چې داسې نو دغه خبره ما سیندی سه به چې د آیات منسوخ نه ده ځکه وی یو د اعمال او دویم سره اهمال نو دا قاعده ده چې اعمال اولاد د سنه اهمال نه کړ یو آیات له عمل ورکول خدي که یو آیات محمل کول خدي عمل ورګه کړه نو دیو جنا په یو مصداق او په یو معنا سره منسوخ او بل سره غیر منسوخ نوې غیر مسلم والا والدین څوک دي غیر مسلم ای د پر وصیت جایز دغه کوالدین پر وصیت نه چې میراث کله شتنو ولا وصیت لوارث نو دا غیر مسلم والدان والدین یاد نو په دې طریقه باندې دا د آیات حل کړي او حضرت صاحب چې څنګه حل کړي دا بلته وایي یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات دلتنا اوس بل مسله د تدبیر منزل هغه دا مسله د صوم مسله د صوم خو سیندی سے وای مسله د صوم وروړه دا صد پاره ها اشاعت تعلیم اشاعت تعلیم علم او تعلیم به عام کول غواړي دام د تدبیری منزل د مسلو نه یو مسله ده اشاعت تعلیم به کول غواړي مطلب چې کور کې او معاشره کې با د کور او د معاشره افراد لا تعلیم ورکول غواړي علاوه کور او معاشره سمي څو پورې کور او معاشره تعلیمي یافته شوی نه ده لکه تعلیمي یافته لفظ دا نه ویم چې د دنیا تعلیم مطلب پوي شوی لکه سیندی صاحب تعلیم لفظ استعمال کړی دی کنه سو پوره تعلیمی یافته شوی نه دا نو دا کور او معاشره سميږي نه ځکه شیخ الاسلام تیمه وی سونه مسلې چې جوړې دي دا د سنه جوړې دي جهالت کله چې علم راشي تعلیم راشي نو چې بیا اختلافات مسلې حل کی دا ضروری ده نو دا یو خبره چې اشاعت تعلیم او وی دا وګوره څنګه چې د بچو په والدینو باندې جسمانی تربیت ضروری ده نو دا سی روحانی تربیت هم ضروری جسم تربیت کوي جسم تربیت سو پیدا یې کو دا وله مور وله پی ورکوه او کله د خوراک شي کله وله یو شی ورکوه چې وخوري او کله بل شی ورکوه وخوري او دا وله جامې او کپړې او خوراکونه او کله چې دی نو قدم اخلي داسې ګوتې نه یې ونیسي او څه څه ورسره نه کوي دا څه دی جسماني تربیت نو دقه سی روحانی تربیت هم ضروری ده او سیندی سے وای چې د انسان د پاره درې شینا مقصود دی غره ا درې شینا خامخا ضروری دی مقصود یو اوی گرمه مذهبی تعلیم پهلا پهلانا گرمه مذهبی تعلیم پهلانا ور تعلیم سره ټکه وسو لگاو س مذهبي تعلیم دنیاوی فرض نه ده کو خدا کني بس نه دي که ضرورت وتاو و دي کی کني کوي نه دي کوي ا ضرورت ته دنیاوی خو البته مذهبي تعلیم ا مقصد ده نو د انسان د پاره درې شي نه مقصودی دي یو ګرمه مذهبي تعلیم پیلانه کور کې به مذهبي تعلیم تدویری منزل شو اشاعت تعلیم او دویم قانون مذهب و روح مذهب کا پابند ہونا اول بسی تعلیم بیا بسی د دې مذهبي تعلیم پابندی په کاری کور کې او معاشره کې تعلیم قانونی مذهب یا روح مذهب کا پابند ہونا اچھا اسے حاصل کر داغی اس پابند شي صرف بیا مز تعلیم فائدہ نه کوي سو پورې چې پابند پینیش عمل پیونی او درم نظم قائم کرنا نظم قائم کرنا دا درې خبرې وې دا د کور لپاره ډېر ضروری دی او د معاشره لپاره یو سره تعلیم دویم په عمل پابندی او دریم دغه مطابق نظام دا عمل سو دا خو انفرادي شو کنه تعلیم حاصل کا پای کیو دا خ اخلاق خپل کا تهذیب الاخلاق کنه فرایض پوره کومز روزه حج زکات نه دا خو په عمل شي خو صرف دا د تعلیم او د فرد انفرادي اعمالو په دې مکور او ماشنه جوړي یو درې شیم به سره بل یو ځای کې نظام قائم کرنا د دې مطابق کور کې معاشره کې ملک به نظام هم قائم ہے ا نظام څه چل کوي ها نظام څه چل کوي او مکه خبره ده کنه اقا نظام کې سرازي مساوات امراشي عدل امراشي جرم او سزا امراشي کنټرول راشي دا څه هو انفرادي د تعلیم کړي د مونږ او د سکي بس خبره ختمه خو د نظام نه کېدو د وجه نه د کور سیستم د معاشي د مل سیستم ګډوډ دی نو دا درې شي نه ویډیر ضروری دي تعلیم هم ضروری دی په عمل هم ضروری دی خدای مطابق نظام قائمول هم ضروری کور کې نظام پکار دی سم معاشره کې هم نظام پکار اداره کې هم نظام پکار دی نو ملک هم نظام پکار دی په دې نظام سره کنټرول راشي نظام سره کنټرول راځي اوس دلته د اشاعت تعلیم دا غاولنې مقصود دی چې کور کې دیسی مذهبي تعلیم دا دی وی دا د والدینو سره ذمہ داری ده دا. نو زمون تعلیم اوس نشته او تربیت خدایا ساتل غواړي تعلیم او تربیت د یو بل سر سدي لازم ملزوم دي د اسلام نظریه د تعلیم متعلق صرف محض تعلیم نه ده محض تعلیم اسلام نه خوخی د مغرب سره فکر سوچ صرف تعلیم معلومات دا نقصان شو نو دا وګوره اداري دي نو دا وته ساينس او ټکنالوژي او پلان پلان خی خو تربيت نشتا اسلام کې تعلیم تربيت دواړه لازم ملزوم دي کم تعلیم چې تربيت نتیجه کې راونړي دا تعلیم تعلیم نه ده کارآمد نه ده ولی قران سوی یتلو علیہم آیاتک و یعلم الکتاب والحکمت و یزکیہم تعلیم پسی یزکیہم تزکیه ده تربیت نو د کم تعلیم په نتیجه کې چې تربیت نشو دا تعلیم ناکام دی د دې تعلیم نه جهالت خده دې تعلیم نه بیا جهالت خي اسلام نظریه تعلیم متعلق ده چې تعلیم او تربیت لازم ملزوم نو ما دا ضروری خبره وا مغرب صرف تعلیم ورکې تربیت نه ورک دیو جن د مدرسې تعلیم چې نو هغه سو تعلیم او تربیت سو سات سات خو لیکن افسوس چې هغه هم د هغه شینو اثر دی خوش اوس مدرسه هم صدا صرف تعلیمګه پاتشوا خو تربیتګه نشوا دیو جنا مسلې پیدا شوې التم بې دبی رااله بد اخلاقی رااله بې تجربګی رااله سلیقه مندی ختم شوا تجربه او بصیرتونه ختم شو وجه دا و چې تعلیم او تربیت سات سات نه دي هغه تعلیم نتیجه د تربیت نه ورکي دیو جن امت له دی وخت کې د معلم په ځای د مربي ډیر ضرورت دی دا یو جمله ده عجیبه دا د معلم په ځای ها مربي ډیر ضرورت یعنی دا سه معلم پکار دی چې بیک وخت معلم می او مربي می الا به د امت مسلې حل کیږي ورننه حل کی دا معلم چې مربي د اسکول کې ضروری دی او معلم چې مربي دا په مدرسه کې ضروري او والدین هم داسې معلمین چې د معلمینو سره سره مربیان هم شي بچیلم کور کې تعلیم ورکای کنه نو چې مربیان هم شي دا درې زین دي د درې زینو کې چې کله تعلیم او تربیت راغې انسانیت عموما او د امت مسلمه خصوصا مسلې به حل شي یو کور تعلیم او تربیت جماعت مدرسه تعلیم او سکول کالج تعلیم او تربیت دا درې زینو کې تعلیم او تربیت یو ځای شوی نه مسلې نه حل کی ځکه د بچی د غزون دی کنه بچه یا کور کی یا به اسکول کالج ته ځي او رسو ټیم به جماعت مدرسې ته ځي د درو سره تعلقي یا الګ دی کور کې بیا داغې نه بعد اسکول وي نو اکثر طالبان وی کنه میټرک پاس کی اف اف سیو کی بیا مدرسې ته راشي نو لکه د درو زینو کې سي چې کلا تعلیم او تربیت دواړه یو ځای شو مسلې به حل کیږي نن ما هغه نشته نن تعلیم گاهونه شتا خو تربیت گاهونه نشته ایو سړی ما مخکې ویلی دیوبند ته تلو کنه دیوبند کې وګرځید چکر یو یو بزرگ عالم اچی راوته نو د دیوبند بارکه ورته چاوي سد محسوسه کړه او ورته چې خانقاه دیدم در مدرسه خانقاه دیدم در مدرسه دا سه مدرسه مې ولیده چې پکې خانقام ده یعنی تربیتګام زکا د دیوبند وتون کې سوکو شیخ الهند شیخ الهند پیدا کېده ولی تعلیم او تربیتو د دیوبند نه څوک پیدا شیخ القرآن غلام الله خان پیدا کېده شیخ القرآن محمد طاهر پیدا کېده د دیوبند مولانا الیاس پیدا کېده د دیوبند او د دیوبند اکابرین مولانا حسین علی پیدا کېده داسې قسمه اشرف علی تانوی پیدا کېده ولی کله چې تعلیم تربیت یو ځای و ابا صرف استاد نه کتاب نه وي استاد نه به زده کړه کوله د تعلیم کتاب سره سره نو تعلیم او تربیه ته اوس دا ضروری شی ما مسله اصل دا ما کې د شمخ کې شیخ دا خال شیخ صاحب ته یو ځل وې ناسو هغه بس مینه کوي شفقت کوي وخه ماته موتی شفیع الله صاحب وای وای بل چاله دونه وخت نه ورکې وتا را ورکې مې ماغه زما میساج یو دی نو شیخ صاحب سره ناسو ما تاسو کو مې جستا سو تجربه ده یو تاسو چې څه وجه ده مخکې د دې مدرسونو ساسو غونډه خلک پیدا کېدل اوس خلک نه پیدا کی ډېر کم کو زولې او خاندل ماته مفتی صاحب مخک سانعين او سابغين دي وښوي مخک سانعين او سابغين مخک صنعت کو شاګر باندې صنعت کو صنعتکاری کولا تیاراو جوړه او سره برنګ ورکی اوس رنگ دی نو خبره نو ځکه مسلې پیدا شي خبره مې دې پورې کولا چې د تدبیری منزل بل مسله سره اغا اشاعت تعلیم خو لیکن سیندی وی چې تعلیم او تربیت دواړه څنګه چې وی والدین ذمہ داری ده چې د بچی جسمانی تربیت وکړي نو ورسره به د تعلیم په ذریعه روحاني تربیت هم کوي ځکه تعلیم او تربیت دا یو بل سره لازم ملزوم هما په تفسیر او کړه چې مسلې سره جوړ شوي تعلیم شته خو تربیت علم شته خو تربیت نشته نو دا مسلې خنو دلته سیندی سه بجیبه زوره ورنه ده د روجې مسلې نس جوړي مسله د روجې دا دی وایي سره اشاعت تعلیم او وی وی دا سه لکه نو ګور اوس خبره دا ده چې وی د تعلیم د پاره یو نصاب پکاري بل د پړای د پاره وخت پکاري او بل ول معلم پکاري نو نصاب قران ده او وخت رمضان ده وخت سره څنګه ولا ګولا او هغه تراو سر لګولې دا وګروي په تراو کې صحابه کرام د عمر زنه در وخنه امت لګیا دی امام مخکې شو او هغه تراوی پڑھاوي او د امام متعلق دا فقه کې حدیث کې راغلیو چې امام بسو کی اعلمنا بکتاب الله اقرا او عالم بکتاب الله بی نو امام اقرا او عالم بکتاب الله مخ کې شو قراو کې اور بس خلک شاته ولاړ دي هغه شاته ودریدون کې د قران په معنا مطلب پويږي امام قران وای ټول رمضان کې او شاته مقتدیانی اوري نو قران نصابو او وخت څه شو د رمضان میاشت یا زمو د شیوخ دا طریقه زو په ور سره دای زاپو کم ها قران نصاب او وخت رمضان رمضان دی کنه دوره تفسیری شروع دی استاد لګیا د قران خيو طالبان شاګردان نست نو دا رمضان در اصل د قران او د تعلیم سره موسم دی دا موسم د مو شیوخ زکه دوره تفسیری چرته راوېسته رمضان ترېسته او د رمضان دا دوره تفسیر بنیاد چا یې خره پته ده تاسو ته اول بری صغیر کی ها مظهر نه نوتوی اولنې سړی چې په رمضان کې دوره تفسیر پړاو کړو اسوګ دی مظهر نه نوتوی مظهر نه نوتی سوګ دی ډېر لوی سړی دا د مولانا حسینی رحم الله مستاز دی دا د مولانا الیاس رحم الله دی غټو غټو شيوخ سره استاد ډیر لوی سړیو مظهر نانوتوی سند هم ډیر عالی دی د برایراس د شاه اسحاق شاګرد دی د د هم عصر نور دی هغه دا شاه عبد الغنی هغه شاه اسحاق د منس کې شاه عبد الغنی نشته برایراس یو سند اوچت شوی دیو جن د مولانا حسین رحم الله د تفسیر سند سره د خپل عام عصر په نسبت سره عالی دی دا عالی والے دار نو مظهر نه نوتی اولنې سړی دی چې په رمضان کې دورې تفسیر شروع کړو مولانا حسین رحم الله دراصل دا ترتیب د خپل شیخ مظهر نه نوتی نه غست او دا غینه بعد بیا دا سلسله دا زموږ د حضرت صاحب د شاګردانو دغه سه خورا شو نو بهر حال ما زمو شيوخ هم دا وکړه چې د تعلیم وخت کم دی رمضان او د نبی عليه السلام د سیرت نه معلومه ده چې دا قران د تعلیم وخت به کمی خصوصي طور نور کله ومي خو زیاته توجه چې سړی تمام شینو نزان فارغ کې او صرف قران ته متوجي شي نو دا موسم کم دی رمضان بهترین میاش وجه سره یو شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا د قران میاش دی وجنه د نبی علی السلام دا طریقه وا چې ډېر هنګامي حالت بنو نبی علی السلام به تمام معمولات پر رمضان کې معطل صرف سو عبادت او قران او دا حدیث کې راځي بخاری کې راځي نور حدیثو کې مغازی و غیره سیرت کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لبا د شپې څوک راته جبریل امین سونه قران چې به کال کې نازل شوی دا غي دور وې وسره پر رمضان کې کاو او کم چې اخیری کالو د وفات نو پاغه کال وسره دو ځله قران دورې کړي دي دو دورې پی کړي دي د قران دوزلا او بیا دام سیرت لیکلی دروازه به سمامولو نبی علی السلام به دروازه په مسجد نبوی کې یو ستنې ته ډډواله کې بناس او صحاک به کرام براتلل او نبی علی السلام نه به خپل یاد شوی قران دوباره دورې کو چا سر مسوده به صحیح کوله چرته غلطی ملتی بکی نو ګور رمضان کې شپم قران دا او دروازم سره قران دی نو بس اوس دا ترتیب شو کنه چې رمضان کې د شپې تراو کې قران اورا او دروازه په درس کې اورا نو دا سره وخت تعلیم دا دی رمضان نو ځکه وی د رمضان بیان دی لراوړو چې دا وخت سره تعلیم دی نو نسام به قرآنی او وخت بسی رمضانی یو استاد به د شپې تراو کې وای دی به په معنا پوي غوګ بيخي صحابه دغه سیو او دروازه به بیا ها په معنا او ترجمه او تفسیر سره ویل کیږي نو دا شو د تدبیری منزل بل مسله نو دغه سه کور کې نو دارنګ په جمعه او مدرسه کې دا ترتیب بوي وی دا رمضان د دې لپاره مقرر کړي چې د کې قران نازل دا د تدویری منزل دا بیا سیندی سیب په دې کې دا خو د رمضان باس ته بیا خو بیا بل منهج کې وایو چې نور پکې سری خو ورستو خبري هو یو خبره بل اضافي غدا کړي دا حکمت صوم حکمت صوم روزه کې حکمت سره په دې حکمت خبره کړې او ای اصل کې انسان دوه شي نه جوړ دی دا شاه سي ویلي حجت الله کې د انسان حقیقت ویلې کنه انسان حقیقت سره د انسان حقیقت غوي دو صفات دي د کې یو ملکیت ته بل سره بهیمیت دا دو صفات او دا د انسان خصوصیت ته چې د کې دواړه صفاتونه جمع کړي فرشتو له صرف ملکیت ور کړی دی او حیوانات له صرف بهیمیت ور کړی دی یعنی فرشته صرف عبادت پیجنې بل بل جبنه پیجنې بل زبان نه پیجنې صرف عبادت او دارنګ دراحت او د غم جدا جدا اسباب هم دي جدا جدا خودم ردا چې د دې بهیمیت د پاره غزام لاندې نه ده او داغه ملکیت د پاره چون کې اعلی او بره نه راغلو نه سده روح لکه اسده اې د پاره غزام د بره نه راغله قران او احکام خوې په دې روزه کې کمال بیا دار چې روزه دا کار کوي چې دا انسان کم بهیمی صفت ته بهیمیت دا مغلوب کیږي پر روزه باندې ډېر ښه پروژه مغلوب کی او ملکی صفت پکې برخیچ رمضان کې دای کنه روحانيات زیات شي دا دروازه روزه دا د شپې چې دینو تراوی دی پکې اعتکاف دی قیام الليل دی خلکو توجه دی خوشه ملکیت ذات او بهیمیت مرزکه شو چې بهیمیت سره سو خوراک سکاک مزه چرچه نو اغا روجه نیولې د نسخوري نسسکی بهیمیت کمزوري کیږي او ملکیت لګیا دی غالب کیږي نو داوی دی کې دراصل حکمت ته او دغه خبره چې ملکیت په بهیمیت غالب شي نو دا صرف د دې امت د پاره نه و بلکې یا ایو الذین امنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم مخکینی امتونو باندې دا مسله وا چې دوی با ملکیت په بهیمیت باندې غالب کړي نو بس دی وجنه دا روجه الله رب العزت په دې مسلمانانو باندې فرض کړ او یوی دقه شو چې صحابه کرامو دا کمالو رمضان کې چې سکی نو دا بیا د اغوی د ټول ژوند ترتیب بیا داسې شو دغه چې دا روجا یوم عشدا خدا دراصل د یولس میاشو د پاره تربیتګاه، Training، دی چې دا رمضان کې دې څنګه ژوند تیر کړ نو کوشش وکړه چې نورو یوولسو میاشتو کې هم داسې شي دلته دروازه روزه ده مشقت ته او د شپې عبادت ته سیندی سه وای دقه سه صحابه کرامو کې بیا په نورو میاشتو ورځو کې بموا چې دروازه سو فرسانو او د شپې رحمان دا بیا عادت غسته د شپې عبادت کوا الله تعالی او صدا وس مطابق او د ورځې بیا عمره مشقت جهاد دعوت او د الله د دین د پاره لګي اوس نو دا د روزه بیان ټول تر هغه اخره بوري تقریبا آیت نمبر 187 بوري دا د تدویری منزل بل مسله و اشاعت تعلیم اوس بل معاملات سمول غواړي ځکه انسان ستویل کې دا سوسایټي او معاشره ستویل کې دا د افرادو مجموعه تکن اول فرد او بیا نکاح وکړه دو شو بیا دا غینه بعد اولاد راغې اولاد سره کورونه آباد شو چې کورونه کله ډیر شي دا غینه بستی او معاشره جوړه شو سیندی سی وی چې اوس معاشره جوړه شي نو د خلکو با په معاشره کې په بسته او کلی کې باهم معاملات راځي او معاملات چې راځي یو بل ته ضرورت پیخیږي په دې باندې دنیا روانه ده ځکه چې دا انسان چې دا مدنی او طبیعت ته مدنی او طبیعت د ځنګل کې وخت نشي تیر د اجتماعیت کې وخت تیر شوړي یو انسان دی ځنګل خوسکه یو خيستا مزیدار کمره ولا جوړه کا اې سي ورته ګرمۍ کې ولګوه، یخنۍ کې ورته هیټر کېږده، ښه خوراک وله ورکوه، خو غټه تاله ورپسي وه، ددې کمرې نه به نه روځې، ورسره واشروم، باتروم هم جوړ که، ښه بېډ هر څه سهولیات ورته روځې به نه، زړه به یې وچوي، ولې دی مدني الطبیعت دی. انسان له ژوند نشي تیرولې او چې د مدنیو طبیعت ته د په سوسایټي معاشره کې ژوند تیری کورونه ډیر شو بستی ته جوړ شو دا یو فرد نه خلق ډیر شو نو سبا یو بل سره معاملات راځي نو معاملات ابتدا ابتدا کې سو سیندی سی وای وی ابتدا کې دو چې نن سبا چې وتا باټ سیستم وای کنه باټ سیستم سو وای تبادله د اشیاء بل اشیاء وا تبادله د اشیاء بل اشیاء مثلا ادا سیوا چې یو سړی سره یو شو بل سړی سره بل شو د پخوا د کلو کې مدا سیوا کسبګر خلک بو ها کسبګر سو کو نه یو کسبګر بټیاریو دا خلکو نورم داسي دا ټولو نو په خوا به دا سی وو سینم خبر کلو کې څه سیستم دی نه با د یو کور والا د ټول کال نه وخت مخت ماشومان سړو لواغستل نو کال کې به ولا بیا سور کول غنم ورک دغه ضرورت خوراک او په غنمو پوره ک د بل کسب وک بټیاریم داسې په دې ترتیب باندې روان نه ته باټ سیستم وي روس بیا رو رو رو خبره پیسې ته چې پیسې ډیره شورا وړې ده نو سدا دا یو سړی دی موچی دی یو سړی دی نه دی یو سړی دی دکاندار دی هر څوک چې دی دغه پیسو ته ضرورت ته او د سودا ته دی به پیسې ور کوي یا به د په بدله کې بل شی ور کوي نه بوله بل شی ور کوي دا تبادله وکي او چې دا تبادله کیږي د تسوی معاملات کاغه د اشیاء تبادله په اشیاء دا او که د اشیاء تبادله په پیسو دا شریعت کې به ټولو لپاره خپل اصول دي اصول خو په خپل ځای بزاین کې ساده کتاب الویو وغیرہ کې تاسو ویلي اجاره او بویو او مثلا داغه لپاره کم شرایط دی او دا د چي هم جنس اشیاء کې به برابرۍ سرابري وي نسیه به پکې نه هغه شرطونه دي دی لپاره اټول وزن کې خو بهر حال دینه جوړ شو معاملات اوس چې معاملات وي د یو بل سره خریف تو فروخ نو د کې کله کله داسې کیږي چې پردې حق والی کیږي لکه سره شي سرقه غلا پکې راشي غصب پکې راشي پردې حق لاندې کول شي نو اوس اصلاح المعاملات دا شی باندې کې نو سبکه نو صحیح طریقې سره بيع شراء اجاره اعاره دا شي نه با د شریعت مطابق نو اصلاح المعاملات شو معاملات با درست دي ورنه که معاملات خراب شو نو معاشره به خرابيږي د معاشره درستګي د بارا اشفری تنویر رحم الله ویلی دي چې دا دو شی نه ډیر ضروری دي او د ته زمو خیال نشتا یو معاشرتی آداب او حقوق او دویم معاشره کې معاملات دا دو شي نه وي زموږ معاشره نه ختم دی سیندی صاحب وي دا تانوی صاحب وي دا کتاب دی آداب المعاشرت پای کې لیکلي دي وای مسلمانان نن سبا دین ستا وای عقاید ته وای الله رسول پیغمبر کتابونه او عبادت ته وای زکه چې عبادت سنا سکی ټیک ده خو ای بل طرف ته معاملات او معاشره د د دیني سره غني مولیان زکه وی منی معاملات چې دیني سره چې په کتابونو کې ویل ده بس او معاشره خو د سره نوې مولا د دیني سګنی او نه امید دیني سګنی چې معاشره څه شی ده او دا دواړه بنیادی شی نه دي د معاشره نو چې کله معاشره کې صحیح شو معاشره به صحیح که معاملات درست نو نو معاشره به برباد نن ما شوله خرابه ده معاملات صحیح دي اے غټ اجی صاحب غټ تبلیغی صاحب او کومولی صاحب هم پکې ورغه نو معاملات صحیح نه دي معاملات بالکل خراب دي دا زمون امیر صاحب اشمن صاحب خبره کوي وای د کې سهانه کې ټول د کتابونو لیندین څوک کوي مولیان دي مولیان بکی دی اکثریت مولیان دی خوی قسم دی چې ټول په غلطو معاملو ورته روان دا سي معاملې ګډ وډ دا حل یا په معاملاتو پوی نه دي او یا که پوی دی نو بس مغلالش دی چې ډېر وګټم بالکل په اصولو نو دا حالات ته زموږ د مذهبي خلکو تبلیغي صاحب معاملات صحیح نه دی ولتا اشراق تاجد خو پابند دی مولوی صاحب علم شتا خو معاملات د شریعت مطابق نه دي اجي صاحب خاجونه عمرې کړې دي خو معاملاتونه نه خبره نه هغه معاملات د شریعت مطابق دا حالات نو معاشره دینه خراب دی و جناغه تنوی صاحب بیا یو رساله لیکلې ده صفائی صفائی معاملات صفائی معاملات معاملات صفا کې وړه رساله ده صفائی معاملات او قاری طیب سے لیکلی دي مولانا قاری طیب صاحب محتمم دیوبند تبلیغی جماعت او اصلاح او د بازو زینو اثری د بازو زینو د ماحول اثری ایو سو مثالونه ویلي او یو ګورې د تبلیغ دا اثر دی تبلیغي جماعت چې وسړې پکې لاړ شي نو ماحول جوړ شي نو مونږ او داس کلمه دا درست شي او په دې سړی باندې س اسلامي چاپو لګي ظاهر کی دا د دې اثر دی ها بل طرف ته وي د دیوبند څخه اثر دی او د دیوبند اثر دی چې دیوبند کې کله اذان شو الله اکبر بغیر اختیار ک ملمه ده ک غیر ملمه ده طالب ده مولا ده جمعه تبزغلی دا د غزه اثر دی بس درې مسره د غنګوه لیکل دی چې د غنګوهی صاحب د غنګوه اثر دا دی چې التا چې غنګو ته سړې نه نوځي بغیر اختیار با د د پجبوانی ذکر شروع کی الته سړی لاړ شي چاهته نه چاهته بس قران به زده کوي وای به تکرار به کوي بس ماحولي اثري نو دا ارزه اثري ارزه خپل اثر ده نو په هغه اثر باندې خلک رواني نو معاملاتو باره کې مې خبره کوله چې معاملات درسېدو سره معاشره سي کیږي او غلط معاملاتو سره نو د معاشره د کور د پاره ضروری ده چې معاملات روستو بیا ملکګيري او ملکداري شروع کیږي خدای منځ کې دا یو آیات ته بزدا او یسلون کان الا الا قل هی مواقیت للناس والحج قاتلون وبل خبره شروع شي دلته دا خبره راوړې ده تفصیل به په بل منهج کې کوچې ها کورونو ترازه نو کم ځای ناراضه دروازو ناراضه شاته نه ناراضه سندی سے وی ملت ابراهیمی کې داوا ملت ابراهیمی کې داوا چې یو سړی حج له یو ځل روت نو دی به ترغه پورې واپس کور ته نږي سو پورې چې د حج پوره کړی نه او دا تاسو قدرت کې یو مسله ویل دا المام المام صحیح او غیر صحیح یاد ده قدرت کې هم دا او په هدايه کې هم دا المام صحیح غیر یاد ده چاته ها مدرسه کې نشته څوک یا قدری یا هدایه صلات چې سخت کال ویلي امام صحیح او امام غیر صحیح ده مسله ته پرې ده نو خلک هغه سره دا نږدې نږدې ده زمونږ هم دای کنه چې یو سړی ځان سره هدیه بوتلا اوس نن سبا خو نه بوزي هدیه بوتلا او د حج نه مخکې لاړ عمره وکړه او د واپس کار پیښ شو واپس کور ته راغې او بیا واپس لاړ نو دې سړی دا چې کور ته تللی دی واپس راغلی دی نو دا حج به حج تمتع وی کنه به ولې چې منځ کې پکې کور ته راغی کنه دا عمره او د حج منځ کې فاصله رااله په دې کور راتلو سره فصل راغی ولی تمتع دې ته وایي چې د عمره او دا حج د پاره سفر یو شي دلته سفرونه څه شو دو شو نو کده سوق د هدی کړي نو په د باندې واپسی لازم دلته سروي تړلې ده نو لہذا دا المام چې دا سره غیر صحیح ده مطلب یې نه دا عمره حج تمتع ده او کده ځان سره هدیه نه ده بوتله او د کور تلاړ واپس راغې نو په د بیا واپس راتل لازمي نو ځکه نن څخ کال نه بل کال له حج لاړ شم نو دغه عمره اوس دا پس کې نه حسابي اتصال نشته دا به حج تمتع نه ځان له عمره شو دا به ځان له حج افراد شي المامي صحیح غیر دا خو یو مسله وا خو د ابراهيم عليه السلام ملت کې دو چې یو سړی لاړ حج لا د به ترغه پورې ناراضي واپس کور ته سو پورې چې حج نه کړي مشرکین دا مسله غلطه کړه اخو په دین ابراهیمی او حنیفیت باندې نو دی دا سه چلو کو چې سکار به پیښ شو نو یلکه د ابراهیم علی السلام دین کې خدا مسله ده چې کور ته واپس ناراضو نو سه چل کو زرازه په دروازه نو شاته په کندرزو اکندره ولا دې زنه جوړ چې داغه مسله یعنی هیله شان چې الکه مو حکور ته نیو ورغله شا طرف نه راغلی نو الله رب العزت دا مسله بیان کړه چې نه دا څه وکي چې وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقوا البيوت من ابوابها مخکې روستو نورې مسلې هم دي خو خاص کر دا مثال چې ویلې سیندي سه وی دا دې د پاره دا د ما قبل تدویر منظر سره متعلق ده څه شي دا آیتونه دا بیان او مثال مطلب دا ده چې دا څومره د تدویر منزل مسائل قوانین مخکې بیان شو د کې بخپلا د خلندوزی نکوي لکه څنګه چې مشرکین د خلندوزی وکړه ابراهيم عليه السلام مسله سکړه بدل کړه وی کور نه د شا کاندر طرف نه دا کار مکوي د خلوندوزی و په دې قوانینو کې نه کوي بلکې څوک ہے واتل بیوت بیوت من ابوابها دا سی کوي چې په دې قوانینو باندې په هغه طریقه عمل کوي څنګه چې د دې د عمل کولو طریقه ده ولګید وسر دا یاد کړه په چې پویدل پوي شو چې نه پویدل دا الله دی پوي کی دې ځای پورې تدویری منزل احکام ختم شو قولو قولی